دا خو دې کنه د پیغمبر اسلام وخت یې شدا چې په دې پر دغه احکام پر متعلق دي کفاره دي کنه او یادار ساسو یادو د جواب خبره ده چې زمونه په تغییر سره هو کنه ډیر شي نه بدلېږي دا په ایمنه خو بدل شوی دی هغه یې ژدو تس نشته نه هغه رتلی نشته نیم سیر ځکه ویلي چې په دا نیم سیر باندې به کاروبار ډېر کېده مې څنګه په سیر کاروبار ډېر کېږي سیر ته په عربي شي من ویتي وي یېږه سلویر مانا وه و ته نیم سیریا ده دا رتل اتیلاس مسکاله کېدلو یو رتل اتیلاس مسکاله نوی مسکال او یېږه و ته ارتاله ده ا ز ر ګ ر و ن س ن ګ ا وي دا وړه کنه وړ وسند پنسريون س ن ګ ا وي پر وړه تل وړه تل د کنه چيري ز ر ګ ر و ن س ن ګ ا وي يو مسکال سلورني مي ماشه کيږي او یو ځکه نه ست بیس مسکال ده ست بیس به کنه په سلورنی به زر بیر کوي په چار زر بیر کوي په دنی به زر بیر کوي یو مسکال تا مسا سڅ 20 مسکال تا چې په سلاریم سره درو ورکه بیا ټول 3240 ونه جوړیږي کنه 3240 ماشه یو مسکال سره نیمه ماشه کړي او یې نه سڅ 20 مسکال ده د درو 3240 ماشه 3240 ماشه دی نه کنه اس بیا په خپل وزنه باندې کنه دی نه په وینه سرینه جوړ کا دولس ماشه یو تولا کېږي دولس ماشه یو تولا او یو ځای مشترو خطو کنه درې زره دوا سوه څلوېښت ماشه په باره تقسیم کا 3240 په باره کې تقسیم شي به به کنه تیلې ونه جوړې شي درې سره شپږ چټا کې درې نیم نه درې سره شپږ چټا کې پیره کنه هغه نه کم ده پیر نیم نه درې سره و شپږ چټا کې کنه د بیش په سره باندې دا غیره شو سره یېږه ساتویا نیم یېږه دو کنه هغه نه مینه درې سره شپږ چټا کې دا نیم کا یو سره یې ولا چټا کې په کام دوا سره نه رته کنه یو چټا کی په کام نه کام دو کنه یو سر یو لاس چټا کی خو چون کې وا ډېر ته شو دا ودا په منه خامه خپار کوي کنه احتیاطاً یې د نیمه چټا کی بل ورځي ته دو کنه په کام دوا سره دا هو کنه په غوچ په طلب باندې برابر په کام دوا سره کنه سب سیا شو لا دې مش په سره باندې دا وې چې کیم بازار شي دا دا سر نه دا کیلو دا په سر را شو ورته سیر کنه هغه بدل شو دا ا د برتانی نظام ورو دا فرانسیسی نظام دی چې کوم چې رژیم سره کنه میټر دی دا کیلو دی کنه دا کیلو لشي په سیر نه ستر ده په کام دوا سره کان دا غمی څنګه کنه صاحب سو یا شولا والمون خو یې کنه پیرا دوا سره کنه اعلان ورته کو چې کله اعلان کو سره یې چې پیکان دوا سره وبس ستر ريا دا پويا په سر ختم کړه دا او کچې چا کنه بالکل فیس یې سره به په کام دوه سره کنه کام ول دې نه به په کام دوه سره دوه دا دې یجی په مسکال چې کې می شوب شو دا یجی په درهم یې شوب شو دا کنه یو یجا 1040 درهم دا 1040 درهم او یو درهم کنه درې ماشه یوارته بل پنځمه حصہ درته درهم درې مشه یو ورته بل پنځه مه حساب درته 1 هزار چالیس سره په دې سره بیر کوي کنه په درې سره بیر کا درې مشه مشه ونه جوړه کا او یو ورته یې دو یو پنځه مه حساب درته یې دو ا د ن ا چې جوړ شو ده کنه یړه 3276 ماشه 3276 ماشه په مسکال مې چې سوي ته کو 3270 و شپږ کنه مشه کام و او په درهم چې سوي ته کې یو یو 1040 درهم ده او یو درهم درې مشه یو راته یې بل پنځه مشه درته یې دو د دا چې 1040 ضرب ور کې 3276 مشه ونه جوړیږي په درهم باندې شپږ راته یې لشي زیات شو کنه ا د ي ن بیا کنه خا جوړه کا تیرې ور جوړه کا بارا ماشیوات پیلا کړي 3276 په بارا تقسیم کا ا د ي ن چلو شي کنه تین سیر چې چې ټاکی کنه او تین توله نرفا تین سیر چې چې ټاکی دا درې تیرې په یو ته شو کنه دا غ نیم کېس درې سره نیم کا کنه نه به یو نیم سره جوړ شي کنه شپې شي ټاکي درې چې ټاکي هغه ورو چوا کنه او دا درې تولې کنه دا ورو چوا دا نیمه کا یو سر کنه او یو لا چې ټاکي یو نیمه تولا یو سر یو نیمه چې ټاکي او یو نیمه تولا کنه دا روح ته ځکه وی په کام دوا سره کنه هغه فکر په کام دوا سره ده دو ته وجوب نه مراد ده وجوب د ادا وجوب د سرسیه تعلق لري د طلوع د فجر سره اقامت په ورځ باندې اچو د خطو کې سره په خال کې باندې سرسیه وکنه ورکول واجب شول وقال شفير ملا بغروب الشمس في اليوم الاخير من رمضان امام شفير وچنا د وجوب تعلق لري ورمسه ګډي به سره په اخري ورځ د رمضان باندې رمضان چې کوم اخري ورځ چې سره ګډي بشله رمضان هو ته سره شوال شو عيد کنه بیا سره برا شولا په حال کې باندې سرتي سل کنه اسنه واجب شول دای دی واش په مختبري میروي کې جنا د شپه تیر شي عيد په شپه نه واجب دي کنه عيد په ورځ باندې واجب دي اې دغه اختلاف پیدا ده چې حتی ان من اسلمه او ولدا ليله الفطر تجب فطرته عندنا حتی انا من اسلام چې کوم سړی مسلمان شو یا د کنه کام میت په شپه باندې پیدا شو یا کام میت په شپه مسلمان شو مشوم نه بعد اول غیر مسلم و چې کله مشوم شو کنه مشوم نه بعد کلمات سره کله مسلمان شو میروي چې په دې سره یا کنه شتا دای به سره یا وبوسی کچره غنی و یا د یت په شپه باندې چود نه مخته کنه پیدا شو په دې باندې سره یا شتا دای چې رښتا باندې ایت په شپه باندې بیچ سرسوی نه خلوص ته ځکه چې ټیم نه کنه سرسوی ټیم نه مخته مشوه ده کنه دا یو جنا سرسوی د وجوب ټیم کنه په نه بعد مشوه ده څنګه په دې بشوی چې مشوه ده سرسوی شتا په مونږ مرده وي له اې د دلیل دغه ده چې هغه ټیم د وجوب کنه هغه ور به شمس ته انه یختص بالفطره انه یختص بالفطره چې دا سرسوی دا مختص ده کنه په رژیم متول پر فطر وی رژیم متول وهذا وقت هو د غروب شمس هو کن د رژیم ته ولې وخت چې سر غړي بشي صدقه الفطر به د صدقه د فطر تر مضاف تو کنه اضافت مفید مفید د اختصاص ملي مشه چې دا په د فطر پر مختص تو فطر خو ته ولې شي چې کنه سر غړي بشي فطر وروړه ولنا ان الاضافه الاختصاص مې دا خبره کی چې اضافت فطر کنه او د صدقې فطر ته اختصاص دی پر ده خو فطر نه مراد کنه اورېز دی یوم الفطر مراد کنه نه هغه وخت چې امیر رضا متوي صدقه الفطر فطر چې مختص نه پر رضا شو په ټوله رضا شو کنه د عرش په مش کنه فطر و مړی کنه شپه خو رضا ونه نه ایت په سره څه تعلق ده کنه چې خاص ایت په شپه باندې کنه چې سره ګاډي وشي اس به فطر ده فطر خو بیا بل شپه او فطر ده بل شپه او فطر کنه ا دې نه هغه فطر مراد ده چې په دا واشه ته نه راکړه په دې میخ مخ میخ ته خروق نو کو چا ورېز ده ورېز نه مراد ده ان زفت اختصاص زفت اختصاص پر ده و اختصاص فطر باليوم اپ ورېز پر ده دون لای نکره پښپا پر ده شپه هو کنه په ټول رمضان شي کنه فطر وو لکه په غیر رمضان شي چې فطر وی کنه نه دې فطر نه مراد کنه هغه ورځ کنه چې په د مخ بیا شي ته دې ورځ به خروق نو کو نه کنه خروق کې دغه په لور ورځ کنه او نوې اقتصادو کې چې تو کنه خروق شي کړه دا کنه نه فطر دې ورځ ته ویل شي صدقه الفطر دا منه کنه چې هغه ورځ هغه صدقه چې د فطر یو مفطر پر باندې کنه ارسی او خلک او بوسي دا په سولې سره د لمزنه مشغوله نشي کنه دا بل مزه ته سید مزه به سي کنه نه هغه ستیا ورکه چې چې مزه دی فارغ شي او کچا ستیا نه ورکه دی به کنه هغه ګرځي سنې به کو او خلک یې دې مزه ترونه کنه یې دې مزه په شپوت شي اې دې پراته مې کو کنه چې دې کې کنه هم لاړ کې ستیا ورکه چې سنې بال شي نه وذلك بتقديم او دا کنه المزنا د مشوکیه نه بچ کوو کې د پرا د په تقدیم باندې کې چې سزا مخته وي اصلي مزنا فإن قدموها على يوم الفطر جازا کچیر سزا مخته کړه په کامید نه مخته کړه دغه راو دو کنه بلا کراهت راو دو پر رمضان شه د کنه سزا وي اصلا یې دې اندر وغلا کنه دغه راو دو لانه ادى بعد تقرر سبب ځکه چې سزا پرې کړه پاسه وجود د سبب نه در باندې وجب خاصه و در باندې وجب خودو مخ شي کنه اکام بنا مخ نه پته وجب خودو خو ادا نه وجب پر کونی وجب کنه اې چې پر رمضان شو به کړو بسه بیا ا سبب نه بعد د ویسلا کنه یو شی په تو فرض وو یا واجب در باندې دینه بعد د ویسلا کنه تقدم د مسبب په سبب باندې نرسي کنه د ادا کړه پاسه تکرر د سبب نه ځکه چې سبب خو یې کنه د سار ده هغه کنه مخته موجود ده کنه دې وجه نه پتو سفیار وغلی دو کنه فاربا تاجیل فی زکاته نه د مخته یې سلم شبه شول هغه تاجیل سره په زکوت شي لکه زکوت مونږ یې کول وی تر شو خو نصاب موجود وی زکوت یې سره شي کول د نی په تر شو کنه هغه تو اسن تیرې پر ده کنه چې نه ما په شروع شي کنه او کتو مختیا سره در باندې فرض خو یې سره ده مختیا سره شی ته به په باندې کنه چې کول پیرا کړی ته به کنه خلاص وینه د هرنګ سبسیا په تو باندې یید نه مخته په تو لازمه ده ځکه چې تو سار موجود ده یا هغه سره نه چې په تو مونت کوي او تی ولات بل څه کوي کنه هغه موجود دي سبسیا در باندې رغلی دو خو ادا دې یید پورې باندې ادا کنه فصل شوی دو چې مخته وبو څه کنه ګټه قدم نه مسبب په سبب باندې نرسي په سبسیا شي کنه دا معقوله او دوا وجه صدقه الفطر کنه دا قربت ته عبادت ته په دې سره کنه بنی دام الله پاک ته کنه قرب حاصلوي کنه ا س و ب چار دو ویل س و ب چار دو په دې باندې چې ارثک پی چې س و ب چار دو بشکه س و ب چار دو کنه ځکه چې دا د فقراوی سره مساکینې سره تعاون دا مدد کړ دی کنه او په دې باندې ارثک پی چې کحلاله کا په ګل کنه چې ایو کنه غریب سره خور سره تعاون کړ دا شاچر دو په دې باندې خدای په کورځي کېږي او خدای په خدای په کته پورځي کېږي کنه نه دا په دې ورسته نه تلې کې چې هیڅ پورې بچو کې به به کنه قربت ته چې هیڅ کنه تیر شي به همیش په نه پیځه قربت ته نه هیڅ پورې چې کېدا کا ته قربت ته چې دا باندې کې قربت ته چې مخته کا قربت ته کنه فلا تقدر وکړ وخت دا شي نه دې به ټکل کړ وخت ادا کنه پس اسیا شي چې غیت پورې بچو کې به قربت ته چې بل ورکه به قربت نه جوړي بخلاف الوصيه په خلاف تيت قرباني نه پستري چې مش قرباني کې زناور الله وکنه خو هغه چې د درې ورځې وځي کنه د دې را کزنور الول کې کنه کسل زنور الول کې کنه عادت نه کېږي ا قربت نه ده ځکه چې د قرباني چې کنه قربت ته دا کنه غیر مقوله ده په دا باندې بيډي پیچ زنور الول کې به دا سچار دی وکړه سنکه چار دی وکړه خالي د نور علول کنه دا کوله قربت ته دا غیش خوړل نه یا غیش ورکول چاته نه خالي چې د مری پرې کې د وینې تعالی کې دا قربت ته ثواب چار دو په دې باندې عقل نه پیږي چې دا خو په حقیقت څه کنه آ سې د نور بربدول دی کنه نور مې کام کړ سم راز نور علول شي کنه سم را کنه ویل شي سره کنه ګورنی جوړیږي کنه سم راز نور کنه په یو ور باندې وشي اکثر فقها زنه فقها د مزنه بعد کنه کتاب سرات پس کتاب سم ذکر کو د مل سبت تک سی چې آی بدت بدنی دا دای بت بدنی دا په خلاف د زکات نه او د حج نه چې دې کنه نو قسم بدل ده او زنه کنه فقها ا صلات سره زکات نه کوي کتاب سم ورسره وري ځکه چې کنه په حدیث اجبرلی په حدیث کنه بیا د رژې ذکر کنه زکات نه بعد رغله ده درنګ ا حدیث چې په کوم حدیث اسلام ارکان ذکر دي کنه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان صوم رمضان په دغه په څور څه ذکر شوی ده په حدیث چې په کوم حدیث اسلام ارکان ذکر دي دارنګ جبرائیل سم په یو مقابله دی روغلو کنه یو انسان په شکل شي ولما په شکل شي سپینه کنه پرې خطه وي او مزدور کنه سنیه کنه هیړه ویت کنه تر تزار وګنه به سم څنګه نزدیک شنه سو کنه پښتنه ونه وکړي چې ایمان چاته ویل شي بیا پښتنه وکړي چې اسلام چاته ویل شي کنه نبی سم ته وشای کنه چې ایمان خدا غدا او اسلام دا غدا چې ته کنه هغه میس کې د کوت پر کوي رجان سه رلا په دریم نمبر ته ذکر کړه اې دې فقہ ترتیب دی وجه نه کنه رجا فقہ به په دریم نمبر ذکر کوي بلا دغه دو چې دا عبادت شي کنه کلمیز دا کا رجا دو کا حج دا کا زکوت دا دا ټول کنه تکالیف دي تکلیفي نه دي او په دې سره پرودګار دې بنی دم امتحان وخلی چې ته دا لږ تکلیف به درش کوي دې مو کنه حکم دی وجه نه چې خدای په حکم کړه دا کنه مو ته کا تکلیف تا مو ته مونږ کا بوج دا کنه او کنه ته ته زون در ګون دا و دا تکلیف نشه برداشت کوله کنه دا ټول امتحان دې ابتلا دو دا غره شا کنه په موزنه په زکوتنه کنه دا غلش کې شا کې بدل تک نه ا دې کې تکلیف سخت ده ځکه چې کنه نفس کنه په خرو کې باندې په شو کې باندې کنه په دې خواهشات پر کوله باندې خو نفس ډېر ریډ ده او دا خوان ور کوي کنه او دا یو میش کنه خروق شو کنه بام شي کنه صحبت نه بام شي نه په داسې مشقات او تکلیف ډېر زیات ده ا دې وجه نه پر ودیار کنه اول نه کنه دا غره جا ور نکړ بل فرض اول المید باندې فرض کړو کنه اول مزو د کچ هغه مشته وشي کنه پنځه ور کنه هغه لشکې په بندي دو په کاروبار لګیاوي په دې کول شوی یا په دفتر شوی یا په بل چا پیسې لګیاوي کنه ځان وشي کنه به تاسو ته پرې ده کنه خو هغه مشته چې وشي کنه دا غبار بر کنه دنیا پر دې ول مزته زمې کنه پنځه ټیمه باندې کنه بدنه بعد چې کول تیر شي به تیر شي کنه پیسې او بسره کنه زکوت وبسره ا د کوتا کنه هغه په نفس باندې باد لګیږي کنه چې مستړي سمره کړې مشقت نه مو کړې کنه او دا پیسې به زو کنه یو لاک دوا لاک ریپی کړه مسلې به زکوتینه وبوسه هغه مشتاو کړو زکوت بناری د شی پر مزه بناری شي اس کنه چې چا دا مشکل به اس کنه به درجانی ولا شي کنه چې خروق ماکا شوک ماکا ها ا دې وجه نه کنه هغه تدریجی کنه تمرینات کنه ا دې را بعد به رشاد وبسه کتاب وسوم اسو منا به کنه په خپل په خیر شو کې د رجی تعریف په خیر شو کو قال اسو مزربانه رجا په دوا قسمه ده واجب و نفل دا ده کنه په شعبان په 11 شعب شعبان مې تقریبا چکلا کړه چې بلا بدل شولا خانه کابه په ترابونه نه کنه یو نیم کول بعد په 11 شعبان مې د رجا پر شوی و اسم و زربان رجا په دوا قسمه ده واجب و نفل یو رجا واجب بلی بل نه پلی بلی واجب دو تر شي پام منا بده دو کنه ای فرض تاور لیدو او مصلح واجب تاور لیدو او نه پر پام منا دو کنه کا سنت وی کنه او کا خالص نه پلوی والواجب زربانه واجب رجا بیا په دوا قسمه ده منه ما يتعلق بزمان بعينه منه زنا دي واجب رجنا ما هغه رشادو يتعلق بزمان بچا تعلق لري ازمونه مقرر سره د ازمونه جواب سره تعلق لري کنه ورځ یې کنه معنی ماده چې په دې ورځ نیول شي ویا پرم یا واجب وي زنا د چې تعلق لري د ازمونه مقرر سره د ازمونه معین سره د وخت جواب سره قسم رمضان لکه رجا د رمضان پر زادو هو دې کنه ازمونه یا معنی ماده کنه اس نشي نیولای رضا د رمضان کنه خپل میاشتې دو کنه فاشه به نشي نیولای شي و نظر المعین یا رضا هغه نظر چې هغه خپل کنه مقرر شوی ټکلا وی سړی په نظر کو چې مو مو دی کنه درتنی کې جمعه ته رضا نظر دو دا وجه با شو نه او معینه دو تاریخ یې مقرر ده کنه نه یو کنه هغه چې ویا وجه با او ویا کنه مقرر رضا وی تخپل ورځ یې ملي موي فيجوز بنية من الليلة دا نه من رجا چې کنه واجبه وي یا فرض وي او تاریخ یې معلوم ده جواب ته راوکېږي په نیات سره د شپې نه شپې نه نیات ته کنه شي کنه شپه د سترګې ډیبه نه شریکې چې سترګې ډیبه شي شپه شریک وکړي چود رسه شپه نه نیات ته کړي چې سترګې ډیبه شي ته نیات ته کو چې سبوته هو کنه رمضان ده سبوته خو زری ځان نسه بس هغه نیت کې پیښو کنه چې کله چې د کدا سه بوته رجا شي کدا ته اړي خپل خې به ولا وکنه اچو د ټیم چې نیت سې کړ ټیم د در متیر شو کنه هغه شپې نیت کې کفی دا هغه کنه نکړه دا سبوته چې چګې کنه بس خلو باندې سوتا یا کنه تو ندر معین کړه چې زه به کنه په دې جمعې پورې باندې رجا نه سره چې کله سر غریب شاده جمعې په شپه باندې تو کنه وې چې سبوته خو مو دې کنه نظر ورز رجا دوه ورې مو مکر کړو سبا ته به زری ژامې سبا ځان نیت کفی ده کنه چې کریم چې نه رضا شری کې چود نه کنه پاتې مې ته کنه نیت نو دا صحیح شو و ان لم ينوي او کچیر نیت د شپې نه نو کړو بالکل ټول شپه تیر شو لا چود شو لا کنه چې رضا شری کېږي ته نیت نه کړه او دو هغه رضا کړ چې دعا وجه به یې فرض او تاریخ یې مقرر د نیت نو کړه حتی اصبح چې سبو یې کړو سړي چود یې کړه اجزاته نیت ما بینه و بین زوال بیا به پر کچ کېږي که نه نیت په میون د سبو شي او په میون د زوال شي که شپې نه دا نیت نه چې کله چوده کې دا چې رژا شي کوي ورته دا نیت نه و چې رژا نه سکنه خو چې چوده شوله چوده تېره شوله اذن بعد اس نیت ته کې کنه په دې نه بجې نیت ته کې چې زه رژا نه سکنه اس یې ته کړل شي کنه چې خروب ته نیوی کړه شوک ته نیوی کړه کنه صحابه ته نیوی کړه ایسه خوښه کړه چې دا خو رمضان د ټول خلک رژې دي مول رمضان دی نیولې کنه امار رژا شو کنه با دغه صحیح ده یا دی ویل کنه چې دا خو موت کنه مکرای د غار د رژې ور ورځ وا نه د ورځ مده کنه خروب شوک منده کړه کنه خو رژا به وسه کنه په شهر رژا یې کا رژا د وشوله وقال شفير مولا لا يجزي افرمي چناني كفي كيري كنا ا چو دې نه مخته مخته بنیاد کو ورسې نه کافي کېږي ا شپیاو ته کړل شي او کایو کو هډره شای کني وی کچ 14 کېږي 14 سره چې رضا شری کېږي نیت په تا کو کنه او 14 چې یو سکند په تیر شي او د نیت نو دنه بعد نیت کو بس کنه هیڅ رضا نشي نیولا اعلم ان سم رمضان فريضه شريح رجل و چې په دا پوه شو چې رجا د رمضان د فریضه ده فرض ده په کتیه د لیمه سبب له قولی تعالی کنه کتب علیکم الصیام په تول باندې رژینی ول دغه فرض دی صیام مصدر ده په تول باندې رژینی ول فرض دی وعلى فرضیت ان کا د اجماع او د فرضیت باندې اجماع منعقد ده ټول امت اجماع ده چې رمضان رجا فرض ده ولې هذا یکفر جاحده ا د وجه نه چې په قرآن سره ثبت دو په اجماع سره ثبت دو کنه په حدیث خود ثبت دو ا د وجه نه منکر یې کافر کوي چې سکه رمضان د رژې د کنه فرضیت نه منکر وي چې نه فرض ا کافر ده او تاریخ کې کنه هغه کنه فاسق ته غټ فاسق ته مرتکب د کبیره ګناه ده ول مزدور واجب او نظری جزا کنه هغه پرند واجب ده لقوله تعالى وليفون نذورهم توس پیرا کوي سره کنه خپل ناظرین هغه پیرا کوي ستا دا امر د امر د پوره د وجوب وي حصول دا په دې کې چې دا غا نظر پیرا کوله په قران سره ثابت دی رمضان را په قران سره ثابت نو کنه هغه به واجب شول او دا فرض شول ځکه چې دی نه کنه دا به ځکه واجب ده چې دا به عام مخصوص البعض ده ولی فون زورهم تو څه خپل نظر نه پیرا کوي ستا اذن ازنه نظر نه وتلی هغه شرط چې دا ما پیرا کوي عام فاشا کنه احتمالات پیدا شي چې کدا شي نه راځي کنه افراد په شي چې هغه کنه ووزي نه کتاب یې شکمنه شي کنه نه دا کنه عام مخصوص بعد دا داس ونی دا د قطعی نه دا وری فون زرفم واجب دا کنه خدا څه شي ویل کنه چې فرض دا سړی کنه چې نظر پیرا کوي نه کنه بیا کنه کافر کیږي وسبب الاول هو اشاره سبب د فرضیت د رمضان اخو د میاشتو رمضان روزي څه کنه په دا میاشت کنه فمن شهدا منکم مشرف الیسمو ولهذا یذا په دې وجه نه فیضا پاتې دې میاشت کې کنه چې شهر رمضان صوم رمضان رمضان دې میاشت نه کنه صوم رمضان او اضافات کنه دا علامه دي کنه سببیت نو کنه چې د رمضان سبب ده ويتکرر به تکوي دې وجه نه مکرر دي کنه په تکرر د رمضان سره هر کو چې رمضان رمضان سی به میجو ځان سی کنه رمضان بیا میجو چې لکه چې ټول کرامت په رمضان شته په دې میاشت ده کنه وکل یوم سبب وجوب صومه و د هر ورځ ورځ دا سبب ده د وجوب د رجې د کنه د سبب د ادا د وجوب د ادا د رجې هدې مردا تطبیق وکړو څه کوي چې سبب د رمضان سبب د رجې د میاشتو و س ک و ي ک چ ن ا د ا ك ن ا و ر ي ز د ي مياشت هو ك ن ا رمضان مياشت هو زنا پشه شپې دي زنا پشه ورځ دي کنه شپه خو رضا نه وي نه دا کنه ورځ یې کنه سبب ده ورځ کنه کیما ورځ سبب ده نو چې او ته ونه ورځ کنه رمضان چې د شپه تیر شو ده او د 14 سکند ته کنه اوله 14 کېږي بس دې کنه باندې رضا کړه دا ټول دې سره دې در باندې پارس کړې کنه او د لري کچنا د کنه هر ورځ چې کی مری ځان نسی اګه سبب کنه داغه 14 و د ورځ وکنه اول ساری و ان نن لري ځې سبب داغه نن 14 و سبب لري ځې بکنه دن نو ابه د سبب 14 وی هدا مولا تطبیق کو چې دا ټول کنه خبره په خپل حال باندې ټول درسې دي کنه یو نفس وجوب اخو د رمضان میاشتې برخه په ټوله مکلفین باندې نفس وجوب په دې راکنه رجیر باندې فرض کړي د ټوله رجیر باندې فرض کړي یو یې نیول دي نیول یې امیر باندې فرض چې پر 14 نیوي کنه چې 14 کېږي کنه د هر ورځې د رجیر نیول هغه 14 ساري باندې کنه هر باندې واجب وکړه نه هغه خلک خبره صحیح ده د بل خبره صحیح ده وكل يوم سبب وجوب سومه وده هر ورځ هغه سبب ده د وجوب د رجیر کې ورځه وسبب ثاني النظر وسبب د کنه دغه دوی مې رشه ا منظور رشه کنه هغه چار باندې فرض کړه وای چې دا خپل خله انا ځکه نه چې په مومو د دې جمعې په دې رشادو ا دې در باندې فرض کړه ونیت من شرطه شروطه نیت هغه د شروط د رشه نه ده ځکه چې عبادت ته هر عبادت کړه په نیت پر تړلوي ن آ ي شرط بهر د نیت نه رجا نه وي کنه ټول ورځ خروق ما کا شوق ما کا کنه او صحبت ما کا کنه خو چې نیت رجا نه و دا رجا نه دو شرعن وسنبينه ونفصل ان شاء الله تعالی اې مې بیان نو کې نیت کنه او تفسیر بیا وکي علا پک تمنذیر و پک نه چې نیت پک نه کلا وته کې هغه مختلف رجا کنه پر مختلف نیتونه دي کنه ځکه هو تعریف نه وکړو په سار شي کنه کني تک طریقه دا چې اول تعریف کړي بدنه باندې تقسیم کړي خو چونکه د رژه په تعریف شي د نیاته په داخل ده چې امساک ته د مفترات سلاسانه د ورځې سره د نیات او د نیاتې کنه هغه مختلف دي چاته کنه یو ټیم نیات ول شي چاته بل ټیم ول شي کنه ا تاریخ نه هر ملي میږي نه چې کنه کیم نیات ته څنګه نیات کنه دی وجه نه پرې شو چې مال نیت نه زکه ان رې قسم نه زکه به کنه تاریخ په بیا تاریخ وکړه جمعیا چې ټول ته به راغلا وي وجه قوله فی فی الفلافیا وجه د کول د مفسفی صاحب په خلافی مسله شه خلافی مسله دا غدو دی وی چې دې سب کنه په نیت نه کفی کېږي کنه نه دیګه ا چودنه بعد نه کفی کېږي اته دلیل هغه د خالص مورتا لا سياما لمن لم ين سيام الليل لا سياما لمن لم ين سيام الليل نشته رضا دی که چا چې چا کې نیت نه وي د رژې د شپې نه انې په دا شي کنه په دې حدیث کې اره ځای منفي کړی دی چې چا د شپې نه د رژې نیت نه وي منفي دی چې اره ځان دوه نه یو ځای چې شپې نه نیت نه وو نه وو چود شپه کنه ا د نه وشو چو د شولا ورې د کنه روغ لا خطلا ا د خو د شپې نه یاد نشته وې سه ورې د نیت ته کو کنه شاید د محمد کو جاري شان دو بل اخري وجه پښې وي ولانه لما فسد الجزء الاول هرکه چې فسد د اول جزء رجا کو چو د نه شریکې دي او په دا واشه د نیت نشته رجا نه یو شوی نه کام د ټیک تو خراب پانو کو شپ پانو کو سبب پانو کو خنیت نشته کنه دا جزء فسد شو ا د بکی کنه چې ته ورته پې کنه دا بنا دې کنه بنا کې د رجې په فاسد جز باندې بنیاد نه یې شو تر رجا ورته پې کنه لفق د نیت ځکه چې نیت نشته بیا فاسده ثانیه دویم جدا فاسد ده ضرورت انه لا يتجزا ځکه چې دا خبره جواب ته چې رجا تقسیم کېږي نه چې ټیک ته هغه یو سکند ته ویل نشوي او دا بکی د رجا وی کنه سکند به رجا سکند ته کمیږي نه منه رجا کنه هغه تقسیمېږي نه چې زنه د فاسده وي زنه د رغوي سوچ پر دې کې چې په نفلی نه راشه کنه ورسې نه پیل سي کوي په نفلی شه و چې به خلاف نفل انه متجزن نه و نفلی نه ده په سم نه کنه متجزن ها تقسیم ده په نبونه دا څه کېدل شي کنه چې نه ورېز دو دوه غنټه ورېز دو کنه وته غنټه دې راځي او دوه غنټه دې راځي وي نفلی را ادا اذا جزبري ولنا قول سلام امیر دلی په خلفی مسله شامل کې چې فرضی رجاوی وجب رجاوی او تاریخ مقرر وي وستی نه تک فکری امیر دلی خلیف مبارک تا کنه بعد ما شاهد العربی برویت الهلال پاسې کنه چې شهیدی وکړه یو عربی په لیدو کې د میاشتې باندې ورځ وه عربی د بدیان رولو مدینه شهر ژان نه وه نبی سم ته چې مشو کنه وګاش په میاشت لیدلی دو شهیدی وته وکړه نبي اسم اعلان کو خلق ته کن الا من اکلا فلا یوکلن بقیت یومه چا چې خروب شو کړه وی ا دا فوت ورځ خروب نو کو کنه خلی باندې کې ستاره رمضان شو ومن لم یاکل او چا چې خروب نیو کړه د چود نه کنه شوک نیو کړه خروب نیو کړه فر یسم ا دا رجا ونسی کنه ان دا ورسی رجا دو کنه ورځ د ورځ کې چې ا دا رجا ونسی خروب شو کې نیو کړه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نشتا الميز كان دي جاوات دي قوان دولا مگر پجماعت سي دا مطلب نه چې به پکیر شو کې زیاده سیار شول کنه او سیادت منفی کړو چې نه کنه دغه مين ده لا وضوء لمن لم يسمع چا چې بسم الله نو ویل او د ستا کنه هغه وداس نشتا کنه مراد نفي د فضیلت دو نفي د کمال دو کنه نه نفي د صحت او معناه دا دې چې نه بیا یې ګرځا نشته دا میرا وی او معنا چې لم ینوي انه صوم الليل چې دا دې ته چې دوه کنه رضا د شپې نه میرا کلی وجه په شوی چې ورته نات کا شکېږي ولانه یوم صوم دا دې رضا ورځ دوه ځکه چې فرم دا دوه کنه چې ورځي مقرره ده یا په تعین د شریعت سره شریعت مقرره کړو چې رمضان ده او یا په تعین د عبادت سره د دغه ورځ کړی و چې کله جمعه پر مور راوي دا ورځ کوم ډېر ژر ورځ ده و ته یې مساکه کړه ده هرو تند کړه چوک تند کړه صحابه تند کړه که په دې ورځ باندې دا ډېر ژر ورځ او ته خلق شکل نه کړه کنه فیتو کل فمساک فی اوله علی النیت المتأخرته موقوفی وکنه غیمساک په اول سره شي پیغنیت ورسته پیره المقترتين باكثره هغه ورسته ته چې مقترن وي د اکثر ورې سره دا کله امساک چې تو کړه دا د چود په واشه خلق خود نه کړه چې خود نه کړه دا به نه وی کړه او کله دې کړی به خو نه کوم نه رکړي ادا به دې راو به کده نه ځلو بلی ولې خود دې رجه خپل ځکه چې رمضان دا یا د دو تاریخ ته تو مکر کړی و دا خلق شو کاله کې دا به رمضان وبلی کنه رمضان وبلی یا دې نه دې راو بلی کنه نه ځلو بلی کنه و چې دته به کسي چې دای ورسې نه کو کنه کو هو چې هغه نیت چې کله اکثر ورز وکنه په اکثر ورز پر مختلف وکنه هغه نیت که ورسې نیت و درجه و هغه ورز یا ډیره پوتا وکنه و هغه درجه کوله به دغه امساکه به رجا دو کنه او که ورسې یا کنه امساک هو کو هو نیت درجه نه ده یا په داسې ټیم شنیات ته کو چې اکثر کنه به نیت نه تر شوی دو کنه به دا که امساک بیا رژانه دو کنه نو موقوف یا که امساک په اول سره چې په ورسې نیت پرې موقوف وي چې هغه چې مقترن وي د اکثر سره که ورسې نیت وو او مقترن وو د اکثر ورې سره به دغه امساک بیا رژا شوله د خو اصل ته رژې ټیم ده لکه نپلی رژا د اصل نپلی رژا کنه چې تو خروک شک نه وي کنه او اس نیت تو کې چې مو نپلی رژا دو کنه ولې دې ډېره پوتو دو کنه دا بخش چې کی مخلوق ته نه کړه شوت نه کړه دا کنه رضا شولا ځکه چې ار ورې د نپلی رژې کنه خپل ټیم دا کنه دا چې څومره ورې په دې کور شي دا ټول د نپلی رژې کنه ورې دي نه اته ورې کنه ورې خو دې رژې خو دوه و تو خرو کان دا کرا شوک تاگنا شوک دے پوشا کنا دا خرو چوک نکے دا رجا دو کا دا رجا دو چو ورسی امجات بکسی کنا کورسی کنا اکثار رجا کوی خدا با رجا وی کا آگنوی بدا با رجا نوی بخلاف الصلاة صلاة والحج وهذا ودا ثبت هذا چې کاوه سره چې کنيات نیوي خو چې ورسي یا کنه نیات تروشي په اکثر ترې کنه به دا غیر رجادو لأن صوم ركن واحد رجا یو رکن دا دا بسيط ماهیت رجا رجا دی وشي نه جوړه دو چې امساک ته کنه زون بندول کنه زون اسرول کنه امساک ته بندش تا کنه بس دا تر شاوه ته ویل شي دا غسول چې نه خلی بندش نه امساک تا کنه دی خروق نه امساک ته دی شوق نه امساک تا کنه دی صحبت نه دا خو درې امساکینه دی یو رکن خو نه ده دا څنګه کړه چې دا غون کنه د رژې په حقیقت څخه داخل دي کنه امساک ته خروق نه دا ګوشه ماهیت ده دا ګوشه جز ده او دا بلې ګوشه جز ده کنه امساک رکن دا دمیر خو د رکن امساک متلقات امساک به پرېس ته ورشي پرېس فیصله چا دا خو وی کنه امساک باندې پرېس د خروق نه پرېس د شوق نه پرېس د صحبت نه کنه اور دا حقیقت خپل دا پرېس د امساک د نر خو متلقات دي د امساک متلقات دي نه دا کنه خلاص امساک ته ورشي یو شي دا کنه اچو د نه دا د امساک بندش پابندي غروب شمس دا امساک ته کنه دا رکن واحد خو ویش ده دغه امساک کله کله دا سوي چې سای کله ډاک ورسته راشي کله بالکل سوان خوري وان سکی ټول ورس کنه هغه صحبت هو کله ډېر خلق نو کې ورځي دا سوي کله چې خلق نو کو سیک به مرون دي بالکل سبونه چو دې نستر کې دی ورسته کله بالکل شای وان سکی نه کړو خوري دا پته به چې لګوي چې داري ژوا کنه که اسم ساک ده کنه دا پته په نیت لګي دا څه نه پته لګي په نیت پته لګي کنه چې کې میمینا په داسې وطن شي په سفر شي چې خلک شنو مینه کېږي کنه اسبر د خپل باندې کنه مشوره سه امساک رضا دا رکن دا یو ویر دا ونیت لتعینه لله تعالی نیت دې پر وته شرط چې تعین یو شي د امساک الله دې پر کنه چې عبادت نه جوړ شي امساک هو کله کله عصبي کنه ساي کنه خلک شنو مینه یا شنه ور لګیږي کنه تر وا کړای شي بیمور وي ا دغه جواتین چې دا د خوای دې پر کو دا کنه سا جهاد ک نه سره کنه دا لري شکو نیت دغه دې پر دا فتترجح بالکثرت جنبه الوجود ایسن یاد خو د کړه و کنه خو په 15 شپږ منټه ورسې د کړه ده کنه اکثر امساک سره نیاد سره و د لسره نشته کنه مې به رجکه دي کنه په کثرت سره اعتراف ته وجود ده په دې اکثر پر هوکره نیت موجود ده دې ته به ترجیح ورکول شي چې کم پر چاته نه موجود کړه هغه امساک نه رضا ور جوړ کړه بخلاف الصلاه والحج په خلاف المنزله او د حج نه المنزل یو رکن ده المنزل یو رکن کنه قیام ده بیا پس قرات ده بیا پس رکوع ده بیا پس سجده ده کنه سا قاعده ده کنه مختلف ارکان دي ارو ته به ګوشه ګوشه نیت کوي کنه یا ته باندې نیت کوي چې دا کنه فائدې پر ویلوړي چې تلاوت کوي کنه چې فائدې پر تلاوت کنه دا رکوع فائدې پر کنه سجدا فائدې پر کنه ا دې وجه نه مختلف شي نه دي کنه کله چې ګول دي کله اواز سره مليات هونه ته پټا کوي کنه ځکه ته ول ضروري ده او کته کنه د قیام نه بعد کنه چې کله رکوع ته سوت نیت وکي دا قیام د قرات رکن د المزور اخو بیا څه تیر شو کنه دا رنګ د حج شکل مختلف ارکان دي ځکه یې تاول نیت په چار ده که نه چې ټول نه چې عبادت جوړ شي لانهم ارکان ځکه چې کلمیز او کلژادو مختلف ارکان دي یو رکن خو نه ده فیحدد اقترانها بالعقد على ادائها نشاط تک نه کران دی نیت بلاد دلا دکا چکر تک نه عقد کې پاده کولې بونه چې کله لمیس کې یا رکن حج کې و چې په خلاف القضاء ځکه چې قضا خو نن خو د قضا ورځ دونه که نه دا خو څه مقرر نو که چې نن که دی امو چې له رضا قضا دو نن به که نه خامخا مې نیوله سبا نیوله شو پرین یا ورځ وه نن یا ورځ سبا دو بلا دو که نه نه ته متعینه لأنه يتوقف على سمع ذلك اليوم ځکه چې موقوفه د پر رضا دو ورځ پرې وهو النفر چې نفري دو دا قضا نفرن قضا جوړه شي که نه تیر رمضان دا رجار نه کزو دو کنه ورنی نو سکنه دا نه چې رسی دا غنن تو نه پیر شانی ولې دو نه خو دې نه پیر شي ټیم دا کنه په دې ټول کول شي دا نه ورې کنه دا نه پیر شي سوا دې رمضان نه دا نه پیر شي به ته نه سې کنه به ودا ته نه پکنه په قضا شي په پردي شي ته نه بیګی سبوي کنه ها پر موقوف دو به ودا شپې نه ته تګې کنه چې تاو کنه په مو دې رجا پیر دو سبو ته کنه ځان پیر رجا کنه په پیر شي ور کوم کنه نه موقوف دو کنه پر رجا دې ورې پیر چا نه پلو بس